په تحقیق سره پاکان خلق چې دی یشربون اسکی بدی من کاسن دا سګلاس نه کان مزاج وا کافورا چې قلب وی پکې کافور عین یشرب بها عباد الله دا چې چینی وی یشرب بها چې کی وقاغه سره عباد الله بندگان د الله تعالی یفجرونها تفجیرا چې چلوي هغه د دینه نهرونه خبره دا ده بل نه ده مونږ پرو پتا سو باندې لوجه الله دا الله درځاونګې د پارا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا مونږ اراده نه تاسو تاسو نه د بدلی ولا شکورا او نه د شکرې ان نخاف من ربنا یوما پتاکی سره مونږ یې ګو د خپل پروردگار نه یوم اندا سر وزنا عبوسن چې خفقون کې د سختینا ځوړندې ځوړندې به وي په دای باندې خلک به ګرځي په دای باندې به آنیتن په داسې پیالو سره من فضه چې د سرو سرو سرو زرو به وي واکوابن او پیاله کانت قواریرا چې وي به د شیشو قواریر من فضه شیشې د سپینو د سپینو زرو فضتين شیشې به وي او د سپینو زرو به وي قدروها تقدیرا برابر کړي به په اندازې سره ويسقون فيها كأسا دا د جنتیانو بیان کوي چې دې لکم لوخو کې وبور کوي یا خوراک ورکړي یا به د سپینو زري او شیشې به پکې راتاو شي او د سرو زرو به دا قسم قسم دا غي د خوراک غاندازونه لکه دلته چې کله کله تاسو ته صفاو وو تړو شي انو چې دغني اسمي انغا لکه کندول منډول کې وینس ته مینن د شیشې ګلاس پر روان اوس کو چې لګډې رمضان ملاو شي دا چې خوراک د پاره لوخي چې من مرا شنو موږ ورله خستخه تلوخي دا چې بجنتیانو د پاره هغه خستخه تلوخي الله تعالی بیانې نو فرمایي ويسقون فيها كاسا او سکول بشي په دای باندې فيها په دې جنت کې پیاله کان مزاج وا چې قلب وي پکې زنجبیل زنجبیلا زنجبیل عینا فيها تسمى ذات چینی بوي باغی کې تسمى شنه تسمى سلسبیلا چې هغه ته سلسبیل ویل شي ويطوف عليهم ولدان مخلدون او ګرځيو په دای باندې الکان همیشه پاتې کیدونکي ان هذا كان لكم جزاء پتا کی سر تاسو لپاره بدل دا او کان سعیکم مشکورا او تاسو سعی چې دا مقبول ده الله تا ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا دا د جنت دا ټول بیانونه چوشو نو مخکې د جنت دا ټول بیانونه وشو نو ورپسې فرمایي چې دا قران کې دی کله چې دې تلاوت کوي او دا الله په احکام باندې صبر کوي نو دا ارته ودرته ملاويږي وشددنا اثرهم او مضبوط کړی دی مونږه د دوی جوړونه و اذا شینا بدلنا امثالهم تبدیلا او کله چې غواړو مونږه بدلنا مونږ به بدل کو امثالهم مثال نه دی تبدیلا په بدلولو سره ان هذه تذکرہ پتا کی سره دا زمونږ نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس چا چې داخله چا لره چې وغواړي په خپل رحمت کې والظالمین عد لهم عذاب الیما او ظالمان چې تیار کړی هغه لپاره عذاب دردناک